قل یولسم آیات دی انه من عبادنا المؤمنین یقینا او دې زماره بندګانو مؤمنانو نه د موسی علی السلام د هارون علی السلام په باره کې دارنګه سورته صاد 45 آیات کې فرمایي وذکرو عبادنا ابراهیم او اسحاق او یعقوب یاد کا زما بندگان چې ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام انبیاء کرام دی الله وتعالى عبد عبد عباد ویلی دی معنا د الله بندگی کوونکی عبادت د چا حق دی صرف د یو الله وی بندگی به مونږ د چا کړو صرف یو لچی الله دی بچانا جات غواړو د قدرت نه چې بادشاہ دی او مشکل بچا ته جاړو الله وای زما بندگی وکي دا لار نه غلا نه غلا رکه الله ته ګوري دا تا بندگی ده دارنګي فرمای تعلیما چې هر پیغمبر ما په دې لګل دي سورۃ النحل نمبر 36 ولقد بعثنا لګلې مې او مدین والا او تا اخر والا غوي شعیب علی السلام هغه ویلې زما قومه بندګي وې دی والله مالکم من اله غیرو تاسو د پارا د الله نه سوا بل لایق بندګي نشته او دا چې په کوم مسلمان د ناس کې مدام د نبی علیہ السلام مصلی الله او خوا کې سره درګای او درګا ته ورشي او بس پیر سے پتا بشي او ستا په یرو کې پروت ما ستا په دروازو کې حیران پریشان ما او کله وی را مدد شلو یا ځوانا زور دې ډېر دې پالوانا مانی ولې لمنستانا د بغداد شای میرانا کلو امداد کن امداد کن ای بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن ای شیخ عبدالقادر او کله وای چې پیر بابا د لدر نکړه ما نو زړګې د صبر کما خدای نه درکوي دا ورکول پیر بابا کولې شي او د پیر بابا په دروازو کې پروت پیرو کې ځان په تخ حساب وما او کله چې قمقل لګ نور سوپی ور سره د پیر بابا قول راکا لاس تا سره ملاو کې د پیر بابا قول راکا من حلف بغیر الله فقد اشرکا د غیر الله په نوم چې قسم مخری دی انسان شرک کو کله وی الله د غر کا دا ځړې مازیګر د غر کا ځړې مازیګر غر کول کولې شي کله وی الله د غر کا د ځړ صادر او مليانو د ځړ صادر د غر کا صادر غر کول کولې شي دا کوم عقیده او کوم ایمان دی نا نیول آزادول بیماری راوستل بیماری خکول دا چا حق دی دا د یو الله حق دی یاد ساتي زمونږ دارونه تبلیغیان یو مسله کوي وای چې دا کلمه د سلو کالو کافر یو کرته وای الله د سلو کالو کفر معاف کړي دا بیخي یقیني خبره ده یو کرت رزرد اخلاص لا اله الا الله محمد رسول الله اوایا الله د سلو کال کفر شرک معاف کړي خدا یو شق بلم ور سره واوري هغه دا دام ور سره وای په بیان کې که د سلو کال نو د زرو کال مؤمن او موحد او متقی تاجد گزار تلاوت گزار انسان یو پیری کلمه د شرک ویل د زرو کال عبادت وروړه دی د مشرک عمل الله گرد نسل شوی به او ګرځو ما هغه ماته مقبول نه دی ته پښتو یو متل وی ګټندو خده که ساتندو خده ګټندو معنی ګټه کون کې خده کنه ساتون کې خده کته د ورځې لزر روپۍ او ګټي خو لیکن نشته خانم بیبي هغه د ورځې 15000 لګي نو چې کله میاش تیریږي نو ته بل ډیر لوی قرضدارې او کچرته کې ته سره 1500 روپۍ ګټې خو لیکن کور کې چې کم ستا کور ودانې ده هغه زر روپۍ ولګي دا 1500 کیدی نو چې میاش تیریږي ته ور 1500 مالک ګرځیدلې نو ګټندو خله که ساتندو ساتندو خله کته ډیر اعمالو کې ډیر اعمالو کې خو ساتل دی نه یو پیر یا پیر بابا را مدد شي دا یا پیر بابا را مدد شي دا ته ما سو کوپر کو خو بس پر جبه مې خوځولنو تا ته دې جبه د خوځېدلو طاقت نه دی معلوم دا جبه ته ما سوکل جبه مې خوځولا هغه پردی لور خور تستا قتل وته حرام دی او تا دا جبه او خزول چې ما قبول کړي وو قبول کړي میدان هغه نه ته بچي بیا راوړل شي دغه ستا بیبي چې تا سره لشل کال تیر کړی دي یو پرې تارا جبه او خزول چې طلقتو کې سلاسن هغه ته ستا قتل حرام دي دا د جبه طاقت دی نو چې ته یو پرې دا وی چې یا پیر بابا را مدد شي ټول اعمال دې روړ شو یو پیر دا وی چې رس جړې مازیګر دې الله دې غر کړه جړې مازیګر دې غر کا نو مازیګر غر کول کول شي کله په بنگله باندې د پاسه اخکرو لګی چې دا به بچ کی کله پټی کی ګډاګیو او درې چې دا به بچ کی کله په گاډي پسې لاندې سپیا کا او سپلې تړلې چې دا به بچ کی نه ایمان ساتل ګران خبره ده دیو جنا د عبادت معنی په جاندل او د الله نه سوا د بل چا بندگی نه کول د عنوان الله کریم ذکر کړي لري کله سلبن کله نهین قران کریم ذکر کړي سورته کافرون دی قل یا ایو الکافرون لا عبد ما تعبدون زه خو بندگی نه کوم دا کسا چې تاسو بندگی کوي سوا د الله نه د الله د ذات نه علاوه د هیڅ چا تسر نه کته کوم صحابي را لې د الله رسول کس کسرا او قیصر ما اولیدل هغه ته خلک سجدي کوي ناغه کم انسانان دي د دنیا بادشاہان دي د الله رسول ته خلوی هستی افلا نسجد لك تا ته موږ سرخ کته نکو تا ته سجده اونکو کسرا او قیصر ته کیږي نبی علیہ السلام فرمایي لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد کچره ما امر کول یو تن ته چې د الله نه سوا بل چاته د سجده وکي لا مرت النساء یسجدن علی ازواجهن ما به امر کړی زران او تا چې دوی د خپل خاوندانو سجده کوي کله الله د ذات نه سوا بل چاته سجده رواوي اول به خز خپل خاوند ته سجده کوله چې هغه حرام ده نبی له صلوات و سلام وای دا حرام ده نو ماته سجده حرام ده اے جنابا چې کله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سجده حرام ده د پیر خپو ته ولې ښکته کی اے جنابا دیو فقیر په خپو باندې ولې پریوزي اے جنابا ناوی د درشل باندې ولې ښکته کې برکه او دارنګي میا صاحب ته پیر صاحب ته سید صاحب ته هغه ته راخته کیږي ولی راخته کېدل خو رکو ده او رکو د عبادت د عبادت د الله حق دی دا تندې کې خودل سجده را او سجده عبادت د عبادت د الله حق دی د الله نه سوا د بل چا بندگی چې کې هغه به یې نه بل تولاړي ادب احترام هغه جدا خبره ده قدر سره خبره کوا احترام سره کوا خو انسان له د الله حق مور کوا الله کریم فرمایي سورۃ یونس آیات نمبر 104 ان کنتم فی شک من دینی فلا عبد الذین تعبدون من دون الله سورہ مومن آیت نمبر 66 تپوسو کا د مخکې انبیاء کرامونه آیا چرته د یو نبی په وخت کې ما د الله د ذات نه علاوه بل څوک د سجدي لایق ګرځولې دي د بندګۍ لایق هم ګرځولې نه دارنګ کله د عبادت عنوان په ماو الا لفظ سره وی یو طرف ته اثبات بل طرف ته نفي معنی د حصر قصر ور کوي دا بیا لکه سورته هود آیت نمبر 2 امر کړی دی الله چې بندگی باندې کوي مگر صرف دی یو الله دا د الله امر دی چې څوک ځان ته د الله بنده وای د الله د ذات نه بل چاته بسجده نه کوي د الله د ذات نه علاوه بل چاته به سر نخ کته کوي د الله د ذات نه علاوه غیبره چغه بنوي چې یا پیر بابا را مدد شه نه را مدد شه دا چا حق دی دا د الله حق دی دارنګ نظر و نیاز منخت دام عبادت دی النظر عبارت والعبارت لغیر الله کفر نظر منخت دا عبادت دی او عبادت د الله نه سوا بل چاله کول چې پیر صاحب د استاد نوم منخت را پیر صاحب او د استاد نوم ورکړه چرګ دی چرګوړې دی او دارنګ سخې دی کټې دی چيلې دی ګډ دی ورولي او په درگاه کې حلال کی یا حلال نکی خو چې صرف د غیر الله نوم په یاد کده انسان د ایمان نخلاص شي دا چا ویلې دي کمزې کې ویلې دي زمون خلدوم رغټ نه چې موږ دا خبر وکړو دا یو قران ویلې دي داغه په تشریح کې دا یو کتاب دی هدایت الابرار الی طریقه الاخیار د پیری مانکی کتاب دی هغه سلمه صفحه کې لیکلي دي چې کله یو انسان د الله رب العزت د نوم نه علاوه یو چرګ چرګوړې باغې باندې د غیر الله نوم یاد کی نو فز او باغې حلال کی فذابه مشرکون والمذبوحه میتتون وامراته بائنا دا را لونکې سړی چې کم دې دې مشرک شو کم چر چرګړې چيلې چلال کړي دا مردار ده او درې خبره لګه سخته کړي ده ومراتو باینا په دې خد دې سړی نه خزه جدا را خزه په طلاق را دا د پیری مانکی فتوا دا وګوره هدایت الابرار علی طریقه الاخيار 100 نمبر صفحه کې د لیکلي دي فتح الربانی لیکلی دی نور لیکلی دی نو دا ولې منخت دا عبادت دی عبادت د یو الله حق دی د الله د ذات نه علاوه بل چاله نظر و نیاز منخت کول دا حرام دی ان الحكم الا لله امر الله تعبد الا اياه امر کړی دی الله دا چې بندگی بنه کوي مگر صرف د یو الله او نبی علیہ السلام به دا آیات کریمه بادشاہانو ته په خط کې لیکو د نبی علیہ السلام د دعوت خطونه هغه ذکر کړی دی حدیثو کې دارنګي مفسرینو ذکر کړی دی دا آیات کریمه با نبی علیہ السلام لیکلو قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمتين دا د انبیاء کرامو بیانو دارنګ چې چا د الله نه سوا د بل چا بندگی کړي دا هغه ته زجر دی هغه ته رټنه ده چې اے بندګانو تاسو زمانه ذات نه علاوه د بل چا بندگی کوئ نو دکې د بندګۍ کم صفت دی آیا د په دې زمکه اسمان کې د اسمان پیدا کړي دی د ازمکه پیدا کړی دا آیا چرتا یو میګیله سترګ ور کړی دا یو ماشکیله وزر ور کړی دی د شړشم په دانه کې دا ګلونه ډنډرو پانی او دا قدرتونه جمع کړی دي تاسو بندگی په سو وجبانه کوي نو دغه موجب د عبادت داغوی نشته دی ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته وایي هغه خود بوتانو بندگی کولا نو بوتان خو دې دغه سي جماعت او چې څوک د قبر بندگی کوي آیا د قبر والا خپل ځان د بیماری نه بچ کړي چې تا بچ کی آیا د قبر والا باندې مرګ نه دراغله چې تا به بچ کی آیا د قبر والا باندې تکلیفونه نه دراغله چې ستا تکلیف برفه کی یا کچرته شریعت ویلی چې غواړي نو موږ به هم ته غواړو نو د چا سوچ چې د بوتانو نه غواړي حرام کوي سوچ چې د قبرونو مزارونو نه غواړي نو حرام کوي ها ژوندې بزرگ دی او تلال شي چې ماته دوا وکا صحیح ده عالم دی یو ولی الله دی نیک انسان دی غته ماته دوا وکا صحیح ده بلکې نه ګناګار انسان تم ویلې شي چې ماته دوا وکا ولې کله چې انسان ته په پاکه جبه باندې دوا کیږي نه قبليږي پاکه جبه څنګه ده زما دا جبه که زما د پاره ګندره خو ستاده پاره خو پاکه ده کنه ستاده جبه که ستاده پاره ګندره زما د پاره پاکه ده نو په کار دار چې زستانه د دوا طلب وکما ستا جبه زما په حق کې هغه پاکه ده الله دې قبلې او دارنګ زما جبه ستا په باره کې پاکه ده نو ټیک شه دعا غوښتل شي خو لیکن د مزارونو تاویدل موږ په دې ستر ګناګارو لیدلې دي ځکه وایو او کدا رڼا نه وي نو تیار کې بیا هر سکی قران نه وي نو موږ په دغه ګډ وډو سره موږ په رحیم یار خان کې سبقونه ویل مازیګر داسې چکر له ووتلو یو بوډا سړی د سپینګیره ګیره خرول خو لیکن سره او نور برید سپینو ناغه قبله ته شاکړې وا او قبر ته په سجده باندې پروت او په داسې ډرق ډرق باندې جړل په سجده کې او سجده باندې قبر ته پروت دارنګ په دې ګناګاروم لیدلې دي چې شاید شاید شاید شمس چې وته شمس تمریز بابا پای کې طواف شروع دي د قبر نه نو کدا مسلې نه بیانې دلې شاید چې ما مسلاس پر قول تاسو غړې دلې تاسو په موبایل کې وینې کنه لوی چوغه غوسته د پیر سیب دی او لوی لوی پیران دي او یو پیر صاحب ناس ته لاس پړقه نور ته مریدان غړي دا دغه عبادتو الله دې معافیو کې مون خو نه دی لیدلی خو دې مشرانو ته پته را چې په دې جمعاتونو کې بدن نه غوبل کېدو غمبر بغه کېدو او بروز به چت سره تاوي درې دا عبادتو دا کم دینو قران وته نو یاد ګوره زمونږ د استاد محترم یو والد سه وو ناغه پیری دبر صاحب یې سب قران وایو او هغه پلار ناس ته هغه جړل مارا کوزا یو چړایو پای باندې موږ په شابانه خبره خجاو بیا موږ را کوزا مرته بابا جی ته ولې جړل ته ولې جاړې وی بچي زموږ په وخت کې قران نه و وی مال پټکې په قاضي عبد الله باندې تړلې دي موږ له چې پټکې تاړنو په منطق به را لتاړو قران حدیث موږ نو ویلي یو چې را قران اورمنو جاړم جناب دغه چې کم په جمعاتونو کې غوبلې وي او دې ته به دین وایو یا نن چې کم پیران چې دی هغه د خلکو ایمانونه لوټ کړل عزتونه لوټ کړل مالونه لوټ کړل او خلکو ته دینم وای یو سواد کې یو پیری یو مشر باباو اوس خپل د دنیا نه ما ورته مسله بیان کړم ما ته چپ دې کې یو درگاه دی او هغه ته یو غوا لاړه چې څنګه پانه خړلې نو غوا داسې پانه سي کړل او چته باندې کړي وا مور ته باباجي راغوای چې باندې کړي و تا لیدلې و نه نه دلته کې خلک وای کنه ما نه لیدلې خو خلک وای ما دې کې وسوک چا چې لیدلې چې هغه سره ملاقات وکړ ور سره ورشو وینا نه دا ډېر په خوا شوی دی او داس شوی دی چې غوای پانسی کړی ما زستان یو تاسو کوم ما کچره دا غوا د یو شوم پړق زمیدار پټی ته ورشي او هغه نه یو ټانټې په ځای باندې لس ټانټي وخوري ناغه چرته کې دا غوا پانسی کړی دا په لاسو ټانټو باندې ویل نه نو ما چې کله شوم پړق زمیدار نه پانسی کړی نو بابا په یو پانه باندې راغوا څنګه پانسی کړه ته دومره شوم پړقو بیا ما بل ته پوز دنه کومه کدا غوا چرته جمعه ته لاړ شي او جمعه کې واخه موخري سټي او امتیاز هم پکيو کې نو الله چې ته نیولې دا ویل نه نو ما چې د الله حق په غوا باندې نشته د بابا حق پر او ته خډره خسته خبرې کې مې سوچو کا کنه دا الله بندا الله د کفاره در کړی دا بوس پکې نه دی دماغ پکې دی لګ د عقل نه سوچ نه کار والی د بندګۍ حق چې هغه د الٰه العالمین دی هغه ذات چې هغه اور او به یو ځای کول شي اور او به کوم ځای کې یو ځای شوی دی دا ریاض ده پدې کې یو طرف ته چې ملائک شړق ورکینو اور لمبته وخیږي بل طرف ته اوبو پکې دي بوریخ او غفار دوونه وی یو طرف ته غشنی دی بل طرف ته داغي پانه اور کوي پلوس باندې یو طرف ته اور لګیدلې دی بل طرف ته داغي نه وبساسي بندگی د دغه ذات پکار دا جمع نقیز من اسرار قدرته هاذا صحاب فی الماء والنار سورت یوسف کې آیت نمبر 40 وګورئ سلوختم آیات کې د یوسف علی السلام بیانو په جیل کې دی ملګری وته ملاشوی دی هغه ته مسله کوي الله اکبر سلوی شان دی د داعینو په هر موقع کې دعوت چلولې دی خپل هغه سودا خرڅ کړی دا وګي خطیب سیب کله بیانو کی وی قران رسول سو کوي ټول چې لاس اوچت کوي ما خپل سودا خرڅ کوي اوس که تاسو څه کوي هغه کوي دا زمو سودا ده یوسف علیه السلام ته جیل کې چې څنګه مکمل او شوی دا د خپل ملګرو ته مسله بیانوي نبی علیہ السلام د بیمار بیمار پرسه لته لري او هغه الک يهودي دی خو لیکن خادم او په خدمت وي الله ملاويږي دا تبلیغان رونه وای کنه ملاو شوی او په کنه څنګه کله چې هغه غلام هغه الک وفات کیږي نبی علیہ السلام ته اسلم اسلام قبول کا هغه پلار ته وکتل چې پلار دې خو ماته اسلام دعوت راکړي پلار وته اته ابو القاسم بچی د دې ابو القاسم صلی الله علیه وسلم خبرو منه او اشهد الله اله الا الله بس اخیری لمحات او کلمې نصیب شو الله دې زموږ ایمان نصیب کړي پوه شوي خبر دغه اخیری ټکی را یو عالم هغه درس کاو په درس کې به ناسا په دې لاس لا ټرس ورکوي چراه نه جیت لیا شپون کې وګټلا ازما پته نه لګي چارته جیدا څنګه مسله وا په مسله دا وا چې رمضان میاشت وځ په سفر روانم ازما شپون کې سره شپراله هغه شپونکي سره ډوډۍ موډۍ چې مې وخوړله اخري عشره وه ما ته میلمه خوښه دی نه ده چې رمضان دی اخري عشره د الله بندګي وکړم ټیک ده و هغه شپونکي دی او هغه د الله نه سوال کوي چې ربا زما اخره خاتمه په ایمان کا الله زما اخره خاتمه په ایمان کا الله زما اخره خاتمه په ایمان کا داغه نه په سجده کې سالاړه چراه نه جیت لیا هغه او غټل او ما وی الله لوی مدرسه راکې ډیر طلبه راکې لوی درس له خزما د اخره خاتمه پتا نه لګي وای چې د عمر ګناهونه می پر معاف شي رب داسې او سجده می په نصیب کا پوه شوي داغه غلام دی چې کله نبی علیہ السلام ته اسلم پلار ته وکتل پلار ته اتیا ابل قاسم یشهد الله الا الله نبی علیہ السلام بهر شو الحمدلله الذی دا غزاد ستاین دی چې زمنګ په دعوت باندې د اور نه بچو نو دعوت موقع کتل خپل دعوت ورکول ٹھیک شو ها داغي اصول او ضوابط او شرایط شته یوسف علیہ السلام ته جیل کې چې موقع ملاو شوې ده نو فرمایي ما تعبدونا من دون الله اسمان سمیتموها آیات نمبر 40 سورۃ یوسف بچی که تعالی زه پلانکی درگاه تلاړم بچی راکړل دا سپی کم دربار ته تل دل بچی چا ور کړی دي کته مال پلانکی بابا دا بچی راکړې په مای نظر دی د چرګ په سیدا چرګوټی چا پیدا کړی دي او قلم ولې سه بویل دي سیسې په سیدا دومره بچی دل چا ور کړی دي بچو ورکون کې الله دی ما الا اسمان سمیتموها انتم واباؤکم مگر څه صفاتونه دي چې تاسو ورکړي تاسو تاسو مشرانو سورته انبیاء وګوره آیات نمبر 66 سورته انبیاء آیات نمبر 66 انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم یقینا تاسو هغه چې بندگی کوي تاسو د غیر الله د الله نه سوا ګوره بندگی چې کیږي دا دوه قسمه وي بعض خلک د انبیای کرامو د اولیاء کرامو بندگی کوي د انبیای کرام خو په دې خوشاله نه دي او په خپل ژوند کې ردینه منع کړی دا نو دوی د عابدان خو جهنميان دي دغه معبودان چې خدوی وته وي هغه د پاره سزا نشته او یو هغه عابدان او معبودان دي چې پیر سه به او ماته سجده او کده او ته خان دي مرید او ته خپل خپل پریوزي دی او ته په پلاس کیری چاو ته برکتی شوي چې کله په خپل بندګۍ خوشاله دي دا عابد او معبود دواړه بندگی کوونکې او بندگی کړې شوی دارنګه سورت صافات آیت نمبر 95 ابراهيم عليه السلام ویلو قال اتعبدون ما تنحتون ایا تاسو بندگی کوي دا چې تاسو په خپل تراشلې دي سورۃ یونس وګورئ آیات نمبر 18 اتلسم د آیاتونه ز زر زر زکوي ما کتر یو آیات ته صبر کوم او تاسو راړه وي بیا نو سلو 15 آیاتونه بټول درس کې ویلې شنو مطلب دا لري تاسو اولی کې ځان سره بیرستو خیر دې راواړه وي ځان په پوي کوي ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم شیخ ویسا رحمه الله هغه به یو شعر ذکر کاو وی آه بر قومه کې بتراسج د به حجت کو نه دو بار رسول گویت کې فاتونا بسلطان مبین افسوس دې پاغه قوم باندې چاغوی بوت ته سجده کې هیڅ دلیل ور سره نه وی او که پیغمبر ورته دا وایي چې د الله بندگی وکا د یو الله بندگی وکا نو دلیل مونږ ته وخایا الکه ته چې بت بندگی کې تاسو سره څه دلیل دی په دې باندې د الله په بندګۍ باندې ته دلیل غواړي علی رضی الله تعالی یو کافر را پرزولې دی وجلې دی ويعبد الحجاره من صفات رايه وعبدت رب محمد بثوابي دوی د غټو لټو بندگی کوونکې دي اما د رب محمد بندگی کړي دا په دلیل باندې ولا یزرهم او نو تعذر رسول شي دارنګي د دا غیر الله بندگی چې دا په دې باندې څه دلیل نشته او قباحات د عبادت د غیر الله کچره خو خوي د الله نو موږ به بندګي نه وکړې سوا د الله نه دی شي دا د الله په خو موږ دا بندګي کو کله وای د غیر الله بندګي جهل دی سورته زمر آیات نمبر 64 سلور شپیتم اف غیر الله تامرونی عبد ایها الجاهلون سورة عنکبوت آیت نمبر 17 انه افکون څنګه وقال تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افکا تاسو جوړوي د ځان نه دروغ دارنګ الله ته ظلم ویلې دي او قیامت کې به الله کریم فرمایي چې دا ظالمان راپورته کوي سورته صافات آیت نمبر 22 دا سدي دا قباحتونه ذکر کړی دي او بل دار چې عبادت د غیر الله سبب د دخول د جهنم دی جهنم ته باغه انسان د نکیږي چې د غیر الله بندگی کوي قران کې الله فرمایي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سورة مومن آیت نمبر 60 یقینا هغه کسان چې ځان غړ غني د بندګۍ زمانہ الله او د نبشي جهنم ته ذلیلا ذلیل او رسوا بدن کی دین علاوه کله چې یو انسان د الله بندگی کوي د انسان نه الله راضي دی لهم البشرا دوی د پاره زیره دی فبشر عباد الله زیره ورکه زما دی بندګانو ته سورۃ الزمر ولسم آیاتو دارنګ د الله بندگی دا سبب د تقوا دی دې سره تقوا حاصلېږي سوره بقره آیات نمبر 21 کې د الله بندگی سبب د فلاح دی د کامیابی دی سورت حج او آیت نمبر 77 و او یایم کې د الله بندگی سبب د مغفرت دی الله په ګناهونو معاف کوي متاع حسن ور کوي سورت نوح آیت نمبر 4 کې د الله بندگی دا صراط مستقیم دی نه غلار د الله تعالی الله رضا ته سورت آل عمران آیات نمبر 51 کې د الله بندگی دا خیر کامل دی لکه سوره عنکبوت آیت نمبر 16 کې احادیث په دې باب کې دا قرآنی آیاتونه تاسو اوریدل او په دې کې احادیث هم ډیر دي باندې چیراله نبی علیہ السلام ته دلنی علی عملن د الله رسول ما ته داسې عمل او خایا چې زاغو کوم جنت ته داخل شم قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا دا الله بندگی بکې الله سره به هیڅوک شریک نه ګرځي دویم حدیث نبی علیہ السلام سره معاذ رضی الله تعالی په سورلې باندې ناشته یا معاذ قلت لبیک و صادق یا رسول الله یا معاذ قلت لبیک درې کرتا نبی علیہ السلام نے معاذ د الله په بندګانو صحق دی او د بندګانو په الله باندې صحق دی او الله باندې حق تفضلی دی او جوبی حق په الله باندې نوي او د الله او د الله رسول خپويږي نبی علیہ السلام فرمایي حق الله علی العباد حق د الله په بندګانو باندې ایعبدوه ولا یشرکو به شیئا هغه دارا چې د یو الله بندگی وکي الله سبا څوک شریک نه ګرځي او الله باندې حقدار الله يعذب من لا يشرك به شيئا چې شرک نه ځان بچ کې الله به د انسان له عذاب نه ورګي د الله رسول دا خلکو ته بیان کوم به بیانوا خلک بزان اوس پاري عملونه باندې کوي کله چې وفات کېدل نو دا بیا بیان کړل چې علم پټ نشي او باقی پاتې نشي دارنګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فر دا حدیث ذکر کړی دی ابو هريره رضی الله تعالی نقل کړی دی ان الله یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی اے د آدم زویا زما عبادت تزان وزګار کا زبستا سینا د غنان ډکه کم ستا فقر به ختم کم او کته زما عبادت تزان وزګار نکې روزي به مخ کې ته ور پسې موړ بنشي ستا غمونه غمونه به ختم نشي دا عنوان د العبادت لله وحده دا درې سلور قسم شرک شرک فی العلم شرک فی التصرف شرک فی الدعاء او شرک فی العبادت او جردی مختصر تشریحات شو د خپل استاد محترم د کتاب نه تنشیط الاذهان د شیخ عبد السلام رحمه الله الله دې موږ د ټولو استادانو سره داوی مغفرت نصیب کړي په دې اتفاق او اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروا انه الغفور الرحيم اجي سبان